والصلاة على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من د خپل موضوع د مخکې بولو لپاره یو ترتیب ورکړی دی دوی شجوهات دوی عنوانات من لیکي دي او د هر عنوان لاندې نصوص دي عبارات دي چې شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ونصره الله خلیفة المسلمین نه دی، جهادي رهبر دی، په ټول امت یې بیعت واجب نه دی، که څوک یې بیعت ونه کړي، باغي یې واجب القتل نه دی، مرګ یې د جاهلیت نه دی، بلکې جهاد یې کېږي، که شهید شي د ده له تنظیم او جماعت نه بر شهادت یې قبلېږي. په دې دویش عنوانات موږ ایښي دي. نو دوه عنوانات مخکې مون بیان کړل بیا زه دریم بیانوم خو د هغه مخکې خانف حنیف صاحب د بعضې خبرو په حواله سره تفصیل ویم دا د اکثریت د اهل الشوکا یا د اکثریت د اهل الحل ولاقت خبره وروسته تفصیل کوم یا المتیسر اجتماعهم قاری صاحب محترم چې کوم خبره وکړله چې د معاویه رضی الله تعالی عنه افرادی قوت د علی رضی الله تعالی عنہ نه زیاتو نو دا د حقایق خلاف ده د علی رضی الله عنه په خلافت باندې اکثریت د امت جمهور د امت یعنی زید امت راجم وو د معاویه رضی الله عنه څخه کوم خلک پاتې او کوم منطقه ته پاتې و نو هغه د علي رضی الله عنه زیر سلطه علاقه لسم حصے تم رسیدله لکه طعن دکتور ابراهیم دا کتاب دی طعنه فی قلب علی صفحه 29 کې وایي چې د علي رضی الله عنه په بیعت مشران صحابه کرام مهاجرین انصار د اکثریت متفق ټول اسلامي ښارونه او ملکونه د خلافت ته منقادو لکه حجاز یمن فارس خراسان، مقر، جزیره، الجزایر، چوته وسوی، جزیره، اذربایجان، هند او سند او نوبه او در خلافت نه صرف شام والا خلاف کړي وو او به وای وهم لا يمثلون نصف الامه ولا ربعها بل قد لا يصلون عشرها یعنی دا خلک چې د علی رضی الله عنه بیعت کې نه وو دوی د امت نیمه حصه بلکې څلورم حصه ته هم نه رسیدل بلکې لسمه حصه ته وهم نه رسیدل د علی رضی الله عنه حکومت د روم د پورې نواله تر یمن پورې وو او د افغانستان نواله تر شمالي افریقې پورې د مراکش پورې شمالي افریقا ده د مصر نه شروع کیږي تر مراکش پورې صحرای کبرا متوي او د شمالي امریکا وې نقشه کې تاسو وګورئ نو وې د علی رضی الله عنه حکومت د روم د پولو نواله تر یمنه پورې او د افغانستان نواله تر شمالي افریقې پورې و صرف شام ورسره ورسره نه و دا ولا خبره دویم سوال دا وکړو چې په کوم وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو حکومت یا د نبی علیه السلام په مکه معظمه یا مدینه منوره یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات پورې جزیرة العرب پورې اسلامي حکومت راغی او نبي علیه الصلوة والسلام دا اعلان وکړو چې اخرجو اليهود والنصارا من جزیرة العرب د عربو د جزیرې نه یهودیان او عیسایان وباسئ او بیا دا اعلان هم وکړو چې اخرجو المشرکین من جزیرة العرب د عربو د جزیرې نه مشرکان مو وباسئ دې کس یو اضافي خبره کوم چې دا اعلان په اول ځل نو کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیاست تدریجا تدریجا حکیم سیاست او پیغمبري سیاست وو بیت الله شریف مرکز التوحید وو او اوس هم مرکز التوحید دی بوتان پکې پراته وو مکه معظمه د سیو خار نو چې ډیره مضبوطه سکیورټي و او صحابه کرام چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړون کې هغه توحید هم د محمد رسول الله نه زده کړو صحابه کرام دا څنګه کول چې د شپې تلی وي بوتان لري استری و مات کړی وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیاست یو حکیم سیاست وو دغه بت صرف د قریش مقدس اعلان او د ټولو عربو په یو ځل ټول عرب په ځان پسې نه راپورته کول د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیاست او تقلیل الاعداء دشمن ځان ته کمول تکفیر الاعداء سیاست نو چې په یو ځل ټول خلک ځان دشمنان کا هجرت وکړو د نور قبایل سره معاهده د جنګ روخي صرف قریشو طرف ته کو قریش په عربي نړۍ په جزیره العرب کې د عرب په جزیره کې موثر طاقت وو سیرت کتابونو کې لیکي چې ان العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش عرب سوا د قریشو نه د بل چا اطاعت نه کوي هغه ته جنگ متوجه کو عام خلکم دا تاثر لاره چې د خپل عزیزانو سره جنگ دی چې کله هغه اوال هغه ژوندۍ تواغیت داسې یو حکیم سیاست و زمونږ د معاصر جهادي سیاست په شان نه و چې ژوندي تواغیت لا موجود دي ځکه په هر مذهب کې بعضې نقطې داسې چې کاغله ته ګوته وروړي په هر مذهب کې څه داسې خلک چې هغه بې احساسه او بې شعوره یې خو چې هغه نقطې له ګوته ورډي هغه بې احساسه او بې شعوره خلک هم نسې راپاڅېږي که امریکانیان دې منطقې ته راشي یو شل مسلمانان شهیدان کړي به هم څه خلک بد شي چې احساس مې نه ژوندې کیږي لیکن که په جماعتونو باندې تیل واړی په بارو دی واولو ځای یقینا چې په یو دم هغه به احساس او به شعور مسلمانانو راپورته کیږي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر وفات پورې په جزیره العرب باندې په یو حکیم انداز باندې کنټرول راغی خو په څه وخت کې مکه معظمه مدینه منوره وه خو دا مدینه منوره پر امن وه فضا یې نه بمباري کېدله لاندې په حملې نه وې روانې کله کله به اچانک د جمع یو پروګرام په جوړ شو کال پس دوه کاله پس پته به وه صحابه کرام بار ووتل دفاع به وکړه خندق به وه احد ته به ووتل بدر ته به ووتل کله به دې اقدامي جنګ کاو کله به دفاعي جنګ کاو خو مسلسل د جنګ لاندې نه وه نبی علیه الصلاة والسلام ښکاره منځونه شو کولی، ښکاره بیانونه شو کولی، ښکاره آمد و رفت شو کولی. د عراق او شام ځمکه داسې نه ده. د مجاهدینو قیادتونه د مجاهدینو قیادتونه دا دا خبر جواب دی د مجاهدینو د مجاهدینو قیادتونه په شام او عراق کې هغه سي نقل حرکت نشي کولای لکه مدینه منوره کې چې نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام وکاو زینه مخفیه د لږ وخت لپاره د ګنټې دوه ګنټو لپاره تبارز وکړي او جماعت ته ویډیو جوړه کړي بس یقیني صورتحال داسې دی مسلسل د بمبار لاندې دي جنگي صورتحال دی مدینه منوره مسلسل په حالت جنگ کې نه و دویمه درېمه خبره د شرقي ترکستان خبره وکړه چې د دوه طرف موقف اوریدل پکاري ما په دین ندی ویل چې شرقي ترکستان والو کوم خبره چې هغه یقیني ده او بل غلطه ده په دې مې ویل چې شرقي ترکستان والو بیعت نه دی کړی رپورټونه د سری چې راغلي ګلیو شکایتونه دي نور یقیني دا خبره ما د هغه مېز کې څه قضاوت نه کړی چې دا غي خبره صحیح ده او دولي والا خبره غلطه ده خو بیات نه ده کړې هغه د مولا صاحب سره بیات کې دي او دا شکو دا شکایتونه من خبر کې واوریدل سرورمه خبره چې دا هغه عبارت باندې رد او رد کو چې معتبري کل زماني چې دا بغدادي صاحب حفظه الله سره د هغه ځای معتبرو بیات کړی دی هغه معتبري کل زمان نه دی هغه معتبري تنظیم الدوله الاسلامیه دی چا چې اوسه بیعت کړی دی هغه د دوله اسلامي د تنظیم معتبر دی د عراق او شام معتبر هم نه دی د عراق او شام معتبر د جبهة النصير قيادت د شام او د د د عراق او شام معتبرو کې راځي د انصار السنه قيادت چې په زرګونو شهیدان شول د هغې قيادت د شام او عراق په معتبرو کې راځي ټولو بیعت نه کړي کوم ویډیو چې جاری شوی دغه حقیقت نه نه هڅه افراد دي احرار الشام چې دوی ته جمهوریت وایي تکفیر یې کوي حقایق داسې نه دي دارنګ نور بشمار جبهات دي هغه معتبري کل زمانین دي د بغدادي صاحب حفظه الله سره چې عراق او شام باندې چا بیعت کړی هغه معتبري تنظیم الدوله الاسلامیه دي د خپل د خپل تنظیم شورا ولا اوس بیعت کړي معتبري کل زمانه نه دي معتبر د زمانه مولا صاحب دی زواهری دی مصعب عبد الودید دی عبد الحق ترکستانی دی د شباب د مجاهدینو قیادت ته د قفقاز د مجاهدان مختبری کل زمانین دي تحریک طالبان پاکستان مولانا فضل الله دی خبره خبره د سلوس او سدس خبره چې دې کې تناقض دي دا سلوس او سدس دا صرف تعبیر دی د کموالی نه کله موږ تعبیر په سلوس سره وکړو کله سدس سره کله په عشر سره وکړو دا معین عدد نه نه مراد لکه کله څوک دسی وي مړه دا فلانکی خو د فلانې نو سلم حیثیت هم نه رسی کله وایي سلم حیثیت هم نه رسی دیګ دا تعرض نه مراد قلتی نو دا اصله فازیان دي په کار څنګه چې ډاکټر سی ویل چې جوهری موضوع ته لاړ شو بل لام چې ابو سعید صاحب مولانا ابو سعید صاحب ویل چې اهل الحل والعقد سره بیعت کړي نو اهل الحل والعقد د اخذ نه دی مراد دغه تنظیم اهل الحل والعقد د امت مراد دي او په دې باندې د امت د عقاید د امامانو د عقاید د کتابونو مې عبارتونه مخکې پیښ کړل او د صحابه کرامو نظریه هم پیښ کړ صحابه کرام درې قسمه نظریه لرله اتفاق د ټول امت اتفاق د ټول اهل الحل والعقد اتفاق د جمهور اندزیت اهل الحل والعقد او دا د عقایدو مسله د عقایدو کتابونو موږ عبارتونه پیش کړل په هغه حواله سره موږ وضاحت غواړو خام د تنفیذ په حواله سره چې احکام نافذه په ووم نمبر کې موږ بحث کوو چې کوم وو وجد موږ ورسو چې دغه تنفیذ دلته څنګه لري په کوم کیفیت کې دی د صحابه کرامو طرز عمل مستقل موضوع روان د موږ له بحث ورکړی چې بغدادي صاحب حفظه الله خلافت انعقاد د خلفای راشدینو په طرز عمل نه دی بل دام چې وی المتيسر اجتماعهم چې مثلا اجتماع اسانه عدد وینه د ذکر کړي عدد یې د ذکر کړي چې لسی ک شلی ک پنځل لسی خو جمهور ذکر کړي دي ما په مخکې عبارتونه ذکر کړل چې کم اس کم د جمهور حضور به ضروری د اکثریت اهل الحل والعقد حضور به ضروری او بیا اوس د ټولې دنیا نه یو کلی جوړ شوی دی د چوګام نه بیعت رسېدی شي رابطه کېدی شي نو ولې هغه چې دونه د ټول امت دپاره رهبر او قیادت قیادت ټاکي نو مشاورت نشي کولی او بیا چې مشاورت یې وکړو دوی سره موافقه ونه کړله چې کوم قوتونه دي خدای را دي دلیل دی شرعي خلیفه دی نه ځکه چې هغه اهل القدرت او شوکو سره موافقه ونه کړله او دا غي د پاره غي دلایل ویل دي چې مقومات د خلافت چې په کوم شي د خلافت بنیاد دي لاغه وجود نه لري هغه بحث موږ را رواني او هغه څوک چې اوس په اختلاف کې واقع دي نه مني معمولی خلک خو نه دي د دې جهاد بانیان دي سې انحراف هم پکې نه دی راغلی کفر ته تسلیم شوی هم نه دي اوس هم د کفر په اول سب دشمنانو کې واقع دي درېمه وجه شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ونصره الله خلیفه نه دی بلکې د خپل مجموعي جهادي مشر دی ځکه د بیعت د خلفای راشدینو د بیعت او خلافت نه خلاف دی عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين نبي عليه الصلاة والسلام وزما سنت لكوني سي او زما د راشد خلفاو طریقې کلکې ونیسئ. نو دغه راشد خلفاو په خلی... د خلیفه په انتقا... انتخاب کې سنت او اعمالو طریقه کار څه وو؟ د یو یو خلیفه تفصیل زه بیانوم چې به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت په کومه طریقې سره انعقاد په کومه طریقې سره شوی بغدادي صاحب په هغه طریقې سره نه دی عمر فاروق کومه طریقې سره هغه سره بغدادي صاحب نه دی د علي رضی الله عنه په کومه طریقې سره په هغه طریقې سره بغدادي صاحب نه دی عثمان غني رضی الله عنه په کومه طریقې سره په هغه طریقې سره بغدادي صاحب نه دی مخکې مې صحابه کرامو نظریه بیان کړه د عامو صحابه دا اوس د هغه خص الخواص دي الخلفاء الراشدون نو د بیعت د خلفای راشدینو د بیعت او خلافت نه خلاف دی هغه دا چې د خلفای راشدینو په بیعت او خلافت یا ټول امت متفق یا اکثر امت متفق جمهور امت متفق او رضا او د بغدادي صاحب په اعلان کې شوی خلافت باندې نم عام امت او نه د هغوی جمهور او نه جهادي امت او نه جهادي امت اکثریت متفق دي د عام امت په ټول هم نه متفق اکثریت په هم نه متفق جهادي امت په ټول هم نه متفق اکثریت په هم نه متفق د هر جهادي جبهې نه او ته څه خلک ورکړي او مقامي جهادي جبهې په ماته کړل اختلافات په مخترال دا مستقل بحث موږ ذکر کوو چې خلافت د وحدت لپاره تقسیم او افتراق او انشقاق لپاره نه ځکه په عالمي سطحه باندې چې څومره لوی لوی جهادي جماعتونه او مجموعات دي چې په لکونو مجاهدین او انصار لري هغه ورسره نه دي متفق سیر خپل جهادي مجموعي خلیفه اعلان کړی دی چې مخکې هم دی د دغه مجموعي امیر وو اوس تفصیل ته راځو د اسلام اول خلیفه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خلافت باندې ټول امت متفق وو هغه مرنګ باچا چې خبره وکړه چې هغه اچانک نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو اچانک چې سقیف بن سعاده کې دوه قوتونه د انصار او مهاجرو راجمع شول دا د مسلمانانو دوه قوتونه وو او دا وخت کې امت دومره وو د هغې اهل الحل ګرم بحثونه وشول په دې باندې انصار ویل قائد او رهبر او امام خلیفه به زمونږ نه یې ځکه زمونږ وطن دی مونږ پیغمبر له ځای ورکړی مونږ د ټولې دنیا دښمني په سر اخیستې ده مهاجر ویل نه زمونږ نه به یې او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه حدیث پیش کړ الامه من قریش والوزراء من الانصار او الاذان فی الحبشه ائمه به د قریشو نه وزیران به د انصارو نه اذان به حبشیان کوي د امسان لم یو موضوع د خدا چون کې په دې بحث نه کوو چې کچر د قریشیت شرط تعبدیه او سیاسی نه یه نو بیا به وزارت هم شرط تعبدی یی سیاسی به نه یه بیا به اذان هم شرط تعبدی یی خامخا به اذان حبش کوي بل څوک بیا نه کوي سیاسی به نه یه خو دا اسانه موضوع ده په دې باندې موږ بحث نه کوو شروع ته موضوع نه ده مطرح چې شروع شته کنه موږ دا موقف یې چې بیخي خلافت مناقض شوی نه دی انعقاد د خلافت د سره شوی نه دی او د منیر نم خبره شروع کړل چې د عام صحابه کرامو نظر نه خلاف د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلاف اوس د خلفای راشدینو طرز عمل نه خلاف د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خلافت باندې ټول امت متفق و لکه شیخ ناصر ابن علی په خپل کتاب عقیده اهل سنت والجماعه فی الصحابه صفحه 566 صفحه 526 او صفحه 550 کې په دې بحث کړی او عنوان یې کړی چې بیان انعقاد الاجماع علی خلافته دا بیان دی دا باب دی بیان د دې خبره کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت د ټولو اتفاق او اجماع و او ویلي دي چې د علي رضی الله عنه لک نه لک تاخير شوی وو په دې وجه چې مشوره ترې نه واغستې شوې لیکن په دویمه ورځ علي رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه دواړو په مسجد نبوي کې بیعت وکړو په اول ورځ په سقیفه بني ساعده کې دا یو چپر و د ساعده د بني ساعده و د خواصو یعنی د اهل الشوکه والقدره من الانصار والمهاجرین بیعت وشو او په دویمه ورځ په مسجد نبوي کې ښه په رضا او په خوشحالۍ عمومي بیعت وشو او بیا شپږ میاشتې وروسته چې کله فاطمه رضی الله عنها وفات شوه نو علي رضی الله عنه دوباره تجدید د بیعت وکړو نو د شیعګانو دا خبره صحیح نه ده چې هغوی وایي چې دې دواړو حضراتو بیعت نه و کړی بلکې دواړو کړی و او بیا د خطیب بغدادي په سند نقل کوي چې اجمع المهاجرون والانصار على خلافه ابي بکر قالوا له يا خليفه رسول الله مهاجر او انصار ټول د ابوبکر رضی الله عنه په خلافت اتفاق کړو او ابوبکر رضی الله عنه ته ویل چې د الله د رسول خلیفہ او یو قول دا هم نقل کړی دی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو نو په دغه وخت کې د زره مسلمانانو ټول او بکر رضی الله عنه ته خلیفہ وویلو او ټول په دې راضي وو بیا وروسته په صفحه 555 کې د حافظ ابن کثیر رحمه الله قول نقل کړی دی چې قد اتفق الصحابة على بيعة الصديق حتى علي بن ابي طالب والزبير بن العوام ټول صحابه کرام او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بیعت او خلافت باندې اتفاق وکړو تر دې چې علي رضی الله عنه او زبیر رضی الله عنه وکړو او یحیی بن ابوبکر عامر رحمه الله وای چې وقد كانت بيعته اجماعا من الصحابه د ابوبکر رضی الله عنه سو دغه نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت چې هغه دغه په خلافت باندې ټول صحابه او دا وخت ټول امت متفق وو او د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله په اعلان کې شوی خلافت باندې موږ د خلافت نه وایو په اعلان کې شوی خلافت باندې نه ټول امت متفق نه جمهور امت متفق نه اهل الحل والعقد متفق نه که نه نه جمهور د اکثریت د اهل الحل ولا المتفق د صحابه کرامو د درې قسمه نظریو نه خلاف د خلفای راشدین او طرز عمل نه خلاف په دې وجه زموږ موقف دار چې خلافت نه دی منعقد شوی جهادي رهبر پاتې دی الله تعالی توفیق ورکړي چې اسلامي خلیفہ شي نور ټیم ختم دی دا نور به تفصیل وروسته کوم بسم الله الرحمن الرحیم د حنیف قاری صاحب چې کوم سوالات زما طرف ته متوجه و نو هغه زه خدای د ناغه سوالات خو قاری صاحب الحمدلله خو دلکش انداز کې داغي دغه وک جوابونه وکړل صرف از کوم د غنګي امنه دا خبره وه قاري صاحب ښه په تفصیل سره ماشاءالله وڅیړله چې لکه او مخکې نشستونو کې مو هغه جواب کړی چې د امن نه مراد زموږ عادي امن دی عادي امن په هغې باندې الحمدلله ټول پوهېږئ لکه دغه جواب مخکې شوی دی او دا خبره چې د ابوبکر رضی الله عنه باره کې چې ما کومه د هغه د بیا وکړه چې هغه اچانک مسله وه یقیني چې وه خو ما دا نه دی ویلي چې دا به طور دلیل پیش کول لکه ما صرف دومره ویل ریکارډ د هغې موجود دی چې لکه په دې کې قیاس چې دی نو دا صحیح نه دی او دا علما دي په پوهېږي قیاس په منصوصي مسله کې چې یو مسله کې نشته دی د صحابه او قول شته دی نو بیا زمونږ د خلکو له د هغې کې د قیاس هیڅ مجال نشته دی او دا دولس مشران چې دا کوم قاری صاحب بیان کړل چې د عراقي قبایلو دولس مشرانو دغه کلی دی نو که د دغې د سند او ثبوت موږ ته لږ وضاحت وشي نو په دې خلکو به خفا پاتې نشي نو یو دغه سوال دی او دویم سوال دا دی چې دا اوس وخت کې کوم د تحریک طالبان یا د القاعدې یا د امارت اسلامي دا کوم موجوده جهاد روان دی هغه مصروف جنگ دی او کوم خلیفه چی دا ملګری دعوه کوي د هغه په بیعت کی ندی نو ددی جهاد او شهادت دا مقبول دی د دلایلو په رڼا کی یو خو عند الله خبر د هغه کی نه ځو خو ظاهری چی کوم دلایل دی چی لکه هغه سړی جاهل دی او باغی دی کنه نو بیا مرګ تم نقصان رسی او شهادت ته نو که دا د دې شهادت او جهاد دا مقبول دی او کنه دا باغین دي نو که د دې سوال مونږ ته جواب راکړی شي مونږ به ډېر شکر ادا